وعن صهيب سوعن صهيب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام ویل کان ملک فی من قبلکم پدی صورت کې د جادوګر د جادو د زدکولو د پاره او د بادشاہ ډیر ظالم دا واقعا ذکر کړي دا بادشاہ او ظالم جابر چې سورته کاف کې د بیان راځي پوه یا هغه بادشاہ چې سورته بروج کې د بیان راځي چې دا خندقونه کنستی او د حق پرستو د پاره او پای کې به حق پرست گزارل او پای کې به سیزل دا غ بادشاہ د ملکونو ډیر ظالمو د سره یو جادوګرو ناس به سره داغي بیان کړي اب یا کمزور شو ساحرو نو ویرا زه کمزور شوم نو زه تعالی یو الک مقررو ما چې دا جادو سحر اغالک تزده کې اغالک له مقرر ک دا اغالک د الله د طرف نه او پاغه باندې په زړه کې سکون په لار کې یو راهب پیر نیک سره ناستو هغه سره ډیر واچولا هغه سره به کې ناسید الله داغه هدایت داغه نیک انسان نه نصیب کو هدایت پوه او څوک دوه واقعیا دې کې راځي وان صہیب رضی الله تعالی عنہ ګوره د نیکانو خلکو سره چې الکان کینی نیکان کیږي وا او چې د مصریانو غلطو خلکو او اډو کې کینی نو هغه سکیږي هغه غلطيږي وا سینما کې الګ کینوا بیا دې تمه د خیر مکوا غلط په حیاي ځای کې کینوا تمه ته مکوا لو فرې ځای کې کینوا نو تمه ته مکوا او د علماو او د دیندارو خلکو مجلس کې کینوا نو داغه د به تمه د دیندارې کوا امام بخاری رحم الله په مجلس کې ناستو د استادانو کشر الکو ها کشرو نو استاد یو زلوی مجمع کې ناستو چې یرا کاش چې دا څوک پیدا شي او د نبی علی السلام دا سی حدیث د غلط او حدیثو نه جدا کی ځکه په خوا کتابونو غټول دغه سی وو سی او غلط او منغلط او موضوعي کمزوري کنه دا فرق خو نشو کېده امام بخاری معصومو خدا خبر راته واچولا و ان شاء الله دا کار به وکم هغه شو علم یو کو بیا امام بخاری هغه استاد هغه مړو هغه خبره یاد وا ادا د امام بخاری نه دوه کار واغ سره بخاری وګوره ها پوش اصح الكتب بعد کتاب الله الصحیح البخاری نو کله کله الله د ماشوم په لکه هدایت واچي د نیک عمل یو خبره واچي نو دا ځکه د نیکانو خلکو د مجلس اثر وی لکل مجلس تاثیر خپل ماشومان د غلطو دکانونو نه منع کړي ماشومان د غلطو خلکو نه منع کړي د علماو سره کېنوي پاسوي دیندارو خلکو سره کېنوي پاسوي چا کې د دینداري اثر راځي دی وینا زما بچي به مدرسې ته نه دي او جمعه ته به نه دي ساحر وی زبوډا شوی و بس ده نو ماته یو الک راولېګا چې زه ته دا سحر خم چې سحر زمانه رستو پاتې شي ها اولېګا ماته یو غلام الک او سم الک کنا الله پاک دا غاله هدایت نصیب کړو فبعث الیه غلاما يعلمه ځکه معصوم ذهن تیزی څنګه چې د یو استاد مشرانو د دیندارې خبرې واوري وای دا ز په کملار روانې ما او دا د قران او د سنت لار څنګه لار د خستا دا ز کومه سو او دا قران حدیث سوې دا علما سوې دین سوې پوجي نو هغه د خپل سحر او د نوزونو توبه وکړه او د راهب لارې د دین اختیار کړه وکانه او دا ما سومی ذات ساحره کله چې راته به ساحر تا نو مردا ته دې د په راهب باندې وقعد او کې ناسې د په راهب سره پای ذات ساحره ضربه نو چې کله را بغه هغه الک ساحر تا او به واه هغه الک لرا ساحر به ته ته ولې نا وخت رااله راوته د کو نو وختي او لاله نا وخت دا پته هوته نه و چې په منځ کې د یو پیر نیک سره کینی او دین تیز ځکه ها فشکا ذالک ال الراهب چالک ډیر تنگ شو ناغالک ګیلو کړه د دې ساحر چاته راهب تا چې یی ما هو چې نا وخت شي تاسو نه ناشته ما ناغه جادوګر مې بیا ټکای چې نا وخت ولې داله قالا نو ورتا پیر سی و اذا خشیت الرسائرا کلا چې یریږي ته د ساحرنا ساحر توا زکوری سار شوی ما الحمدلله ابینما دا وخت کې دا وخت یې دا اذا تا کله چې دا غي شپې ورځې تیرې دلې نو په دا وخت کې دې په دا لار باندې تیرې ده از عطا کړه چې راغې دی علا ثابت نازیما په یو زناور لوی باندې زناور لاره کې پروتو او دې ته ساحر سره قد حبست الناس لوی سار کو تر خلکو خلق دتلونا من کړو دا موقع ما ولیده چې په خپل زړه کې ونیول دا چې نن به ما ته پته لګي چې جادوګر غوره دی او که راهب غوره دی فاخذ حجرا رواس د یو کانه فقال ان وی دی الک اللهم ان کان امر الراهب احب الیک من امر السائر اے الله کچرته وی کار د راهب فقد بلغ من امرک ما ارا او تاکي رسیدلې دې د کارستانه هغه چې زوینو ما تاغه مقام ته رسیدلې چې زوینو ما او ما ته پتن لګي ستانه والا ډیر کار دنیا کې واخلي منه وانک ستبتلا او داو ته حال دی الک بیان کړو ته دا خبره کوي چې ما وې زن معلومه ما چې دا غلام بهتر دی او که جادوګر بهتر دی ما وی الله که جادوګر به کا راهب بهتري نو زما په کانی باندې دا زناور او وجنا ملکا نو کاله پته ولګی دا کنه چې راهب سره راهب خبره سیدا نو زما خبرم خلکو تکول سیدی علکوی قد بلغا او تاخیر سیدلوا دا خبره د کار ساناغا چې د اولیدو وانک ستبتلا او راهب توی یقینا زرد تب مبتلا کړي شي په مصیبتونو باندې فان بوتلی تفلا تدل علیا نو کته مبتلا کړي شوی نو خود نه مکو په ما باندې ما چاته مخه پتا وړي لوی امتحان ناراضي پیر څه ورته وي وګوره یا ساته ما بچاته ونخه اسنه چې ستا باندې امتحان راشي نو پتا به تر دې خده او کزری او خو دلما نو بیا به ډېر نقصان شي او دې راخره صحیح شاګرد یو کنه صحیح شاګرد یو کلک تابعدار او خبره علماء نه لا نن طالبان خبره منی دی استاد دې په خبره چې بار شي بیا پلار شي او کان الغلا چاجه دې پوره شي به پروا نه بین استاد پیژني او نه سکه نو واورید دا خبره ناستو کسانو د بادشاہ توای کې یو چاغلون شویو د بادشاہ سره کسان یو پکې وزیر او اغلوندو دا غي دا خبره واورید اغلون وی زه خو زم دې سړی لا پوه چې خلک خکای فاتاو به هدايا کثیرتن راتلو کلو آغا وزیر دې الګ تا په ډېرو هدیو سره معتبر سره خامخا هدیه پیش کړي چې عالم نه دیندار نه نو هدیه و پیش کړي سټکی مکی وای نو بیا هدیه مدی پاتې شي بیا خورا د خلکو کې اول دینداری کم وا قرآن نه زده کړی نو سبقونه زده کړی نو نو خو د دین والو سره به خمرسته کوله زمونږ د دې ملګرو زمونږ د دې ادارې سره به هم مرسته کوله چې کله به یو څیز خراب شو موږ به معمولی اعلان وکړو هغه به بیا موږ سره خپل دوست نو چې سیوا کوله نه پوي و او چې هغه زنانو هغه خپل علوم ذکر قرآن ذکر کتابونه ذکر په ځان خپل سونه جوړ کړ اته په تم درلاو موږ څه کوو پوه دا نه وي چې هغه اولنی ځای زمونږ د مرکزي چې د کم ځای نه مونږ ته علم ملاو شوی دی هغه مونږ مضبوط ساتو مونږ به مضبوط یو الله به دا غي زین آباد لري بیا پوه نو دا د دې خلکو کار نو هغه بیا وینا نه ضرورت نشته اوس موږ خپل ضرورت دی ورته کړه شه دې له ضرورت دی ها زموږ ضرورتونه الله پورا کوي زوتو مغلول نشي کولو کولو خو نه کله کله یو انسان دې حالت ته شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وريږي و چې زمنګ ملګری منګ سره یې عجز خي او چې دوه ټکی ویل پوجي نو بیا الف اس نه لري بیا چې لازم الف اس نه لري اوس بدا شعر دا کتاب بدا سم لرانه کې موږ مړه 800 سړي هغه نور څه کې اور کو لغه زمنګ نه اوسته مې زمنګ کتابونه فری راکې دا نه وي چې د کتابونو هغه قیمت هم ورکو او څومره خرچه پې کړی شي چې هغه مولا ورکو نو یو کتاب په فریدانه کې دا حالت دی خلک انو خلا پرې نو دول ډېر حدی راولې ځکه نا خبرو چې دې خبر شوی دې پوښې به دې حدی مدی پرې بیا ها فاتاو بهدایا کثیرتن نو راوړې دو اغل را هدایا ډېرې فقال وی ما هنا لك اجمعو ان اند ګورا چې سکرې هغه بره به چې څنګه د خپل مرکزونو استادانو سره کوم رویو ساتله الله بستا شاګردان هغه سه شاګردان تابعداري لري او کنا هغه د واسطه د پرې غوړه ستا واسطه ده چې تاسو سره ټیک ده ستا په شان چې تاسو موږ سره وای او چې تا سره کوي به سره گزاره او چا واش به ته ګوري بیا نه او چې دا شي کاغه ارز تلال شي هغه په خپل استاد خپل هغه زی به نه پرې چې کوم دی نه ولا قران ملاو شوی کتاب او علم نه ملاو شوی فقال نوې توفو ډالې ولړې راوړې فقال وی ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيت دا ټول چې ما کوم وروړي دا استاد پاره دي ټول اجماع جمع ان انت کې چیرته تا شفا وکړه زما د مرض خودو خو له پلالچ راوړې وي کتا زما د بیماری علاج کو د ارس استاری فقال وی وی دی الک انی لا اشفی احد زه د چا شفا نکوم انما یشفی الله تعالی شفا سو کوي الله کوي فان آمنت بالله تعالی که تا ایمان په الله راوړو دعوت الله د بدعا او عالم د الله نستاده پاره نو فشفاک الله به تعالی صحت نصیب کړي فآمن بالله تعالی نو هغه کس ایمان راوړو چې د بادشاہ کم کسو او لوند نه ایمان په الله راوړو فشفاه الله تعالی شفا ورکړه اغلون تعالی فاتل ملکو ها راغه هغه چې د بادشاہ کم خاص کس ولون شو هغه بادشاہ ته راغه ټیک ټاک شو فجلس الیه کما کان یجلسو نو کې ناز د بادشاہ سره څنګه چې مخکې کې ناز سره وی هغه ته بادشاہ من رد علیک بصرک تو مخکړون وی ستا نظر تا ته چا واپس کړي قال نو ربي رب زما ځکه دا بادشاہ بل رب نه کاڼه نو ویني وغلرا فلم یزل همیشه او چې عذاب ورکا او غلون تا یا د بادشاہ وزیر خاص کر سو خو چې باندې وروړو نو ویني او په سزاګانې مبتلا کړ اے چې دین نه بیان خسړې وي او چې کله قران او سنت دینداري شروع کړو نو به الزامات خبره یو بایکاټونه بیا سوایم همیشه او چې عذاب ورکا وغلا تر دې دل علی الغلام چې خودنه وکړه په غلام باندې بادشاہ او ته کس خیا چا مسلمان کړي ردم خودنه تا ته څنګه ته پیغمبر دې بتا وای راځي سزا ورکولا ورکولا چې سو پورې هغه کس نو خودره اے حتا دا دل علی الغلام سو کیو خو دا دا خدا سي یو لکو او هغه ماته دا طریقه خو ده ډیره خلا نه خلاص شو الګ باندې شروع وکړه فجیع بالغلام را وسته شو غلام نوی هغه د بادشاہ اے بنیا او بشر ګټیا قد بلغ من سحر کما تبری لك ما ولا برسا وتفعلوا تفعلوا رسیدلی دا رسیدلی د سیر ستانه هغه چې ته جوړې ما د زاد رونو برګې مرض او کې دا دا کارونه فقال وی الک انی لا اشفی احدن ز شفا د یو کس نه کومه شفا الله کوي نوینی او الک لره بادشاہ همیشه یعذبه چې سزا ورکول غلرا حتا تر دې دل علی الراهبه سزا ډېر بد شي دی ښا دا چې پولیس ته حواله کې کنه دا سزاګان ورکی فوج ته چې دوه ورځې پس بیا الو ورځ به ریمانډونه ورکی دا چې هغه راهي بدل ته ویل چې ما باندې ښکار کې کنه او سزا ډېر ګرانه کار دی چې سزا یې له ورکلا ورکلا نو الګ ته ته چا مسلمان کړي وي یو پیر سیبو پښه پیر خایا فقال دل خودنه وکړه په راهب باندې فجیا بالراهب راوسته اصل اصل ګوره د علون نه شروع کړي وا اصل ته خبره بوله علون کې کمال ستو غره ها فجیا بالراهب راوسته شرایب ویلې شو له دې راهب تا ارجان دینکا اوس ګوره شیخ معلوم شو چې ټول سزا کار پچا کړي په دې راهب کې دی راهب ته وی د دین نه واپس شاته خلک ډیر مسلمانې واپس شګینی دا دا به کوم او نه واپس کېم که سر ولی نزي سره په دین مضبوط شي کنه هغه بیا نزي یو خالد وای زه دې ځای ته راغلم قران او سنت تا کال و تیرو مکسن می ولی نزي اغا ارا پاغه مند سر داغا چې کوم ځای کې دا چې ټیکه سره په دې لار کې اړې ګندا د نه نری او ټکر حدا سره دې منځ کې اړې ګندا سر په دې منځ کې دقه دې کې ارکه هو دې شو او ارکه ده فشقه نسرک اغلرا حتا تر دې وقا شقاو چې کټ یې کړ دوه طرفونه د هغه په دوو طرفونو یې کټ کړی داسې کټ کړ نو یو طرف یو خوا بل طرف د خوا ثم جیا بجلیس الملک بیا راوستې شو بادشاه هغه ناز د بادشاه ویلې شو هغه ته ارجان دی نه کا واپس د خپل دین نه فابا نو انکار کو فوز علم شارف مفرق راځي راغه سم دا چلو کو په منځ دوه ځای کو چا چې صحیح کار کړی من دوی کېږي نه ځيږي د ګلونو آګ وتا چولې کی کې خو دې شو ارا ارا فی مفرق راسی اے ته دې ایواز نه غواړو بیا هم دې نه پریری او چې دا بیا ته وزونه غواړي ته دین کار کولې شي وروړه فشقوا بي حتا وقع شقاو شقاو تر دې چې هغه دو دو ټوټه کو ثم جاء بالغلام بیا دا واستل شو غلام الک ویل شو له ګور دا ټول لوبه جوړ شوې د کم ځای نه وا دا ساحر نه الله پاک ساحر وی چې زه خو مردارې ګما بادشاہ ته وی یو الک را لېګ چې زه ته سو خېما سحر ورته خېما چې رسو بس ډېر راخره الله ها کومه طریقه باندې کار کوي د دې الګ پور ډېر مسلمانېږي خلک خو الګ ډېر سختې لمزان نیولې دی غواړي غوس به تو ګوري حتا بیا را وسته شو غلام ویلی شولې غلام ته ار جواب شد خپل دین نه فابال او انکار وکړه فدفعوا الى نفر من اصحابي نو ورکه